او په خنده پیشانی سره کنا خلق سره ملاویدل وقال ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن مسعود سویلی چې خالق الناس غډین کا ده خلق سره دینا دینا معنی کوي غډین کا ده خلق سره او دینک لا تکلمنه دین خپل چې دا لا تکلمنه مجروح کوا ما دین خپل لره کنه شان دین چې دا سینه چې دنه مجروح شي دین ته چې نقصان دنه ونه رسېږي کنه شاخه هر کې سره ګډین کا چې سیک وی او چې دا سینه چې بل ګډین پر دین ته نقصان دنه ورسېږي کنه شاخه لا تکلم زخمی کوله ته شي کنه شاخه لا تکلمن له و دینک لا تکلمن له دین خپل مجروح کواما و دعابت مع الاهل و دارنګ غاب شپ لا غور سره د اهل سره کنه دار و دي کنه چې د اهل سره غاب شپ لا غوي د کړول سره وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو تياح قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ان كان هذا ان مخففا من المسكل هذا انه شان هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالط انا انس ته ویلي چې رسول الله برک غړي مې پر د میر سره میر کیر ته ورلو د میر د مان یې د خوان یې د ورینه سره کنه غړي مې پر سره بالکل رسول الله برک يخالطنا لا يخالطنا چې غړي مې پر د میر سره حتی یقولا ایزه په کیر سره زواړی کې ونه کوله بچي وکنه په نوټه باندې یو مشکل ده وکانه لی صواحب او د مو ملګری یلعبن مهی معی چاو مشکل دې له مو سره کنه وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم مر کدا دا خلا سواح دې چرنا وته کېردا یان قمعنا من هدی چې کینه پټه دې د رسول مبارک نه کنه فیسربهن الی بیا ور لجل رسول مبارک دې موت چې مډه ور شي ایسه د فیلعبن معی یو دی مشکل دی دی موسره کنا باب المدارات مع الناس دار مدار کل سرا دی خال کی او چه مثلا پزرش دی نور سرا لگی خو ظاهر په خند په شنی ور سرا ملوی دی گاب شاپ ور سرا وای کنا او ظاهر ور ویال وی کنا شا دا سیدو کنا دار مدار سرا دی خال کی و یذکر عن ابي دردار رضی الله تعالی عنہ ذکر کولی دا بدردا صاحب نه دا خبره چې ان یعنی دا پزرش رسول مبارک لکه دا سپیرانه ور سره لګی دا کنه پزرش نه ور سره لګی دا کنه ځکه رسول مبارک دا یانه در نه وته دا ټکا وکړي چې بئس ابن العشیره یا بئس اخو العشیره دا بعض ډېر د کبیره ده فلما دخل سواد جنة وتوصل الان له في الكلام نرمي وکړه رسول الله رضی الله عنه څخه دوشه کنه زړه به فضا پستا ویاله سره هر دایسای چې فقول به موته چې یا رسول الله قلت ما قلت او هر فکره ته خبره چې کیمه ده وکړه کنه چې دا یا نور نه وتا ثم علنت له بالقول بیا نرم شه ته ته په خبره زړه شه فقال يا رسول الله برکته چې وای چې ان شر الناس منزله عند الله بدترین د خلق په اعتبار د مرتبه سره پر کې د خدای پاک من ترکه او ودعه دا روي شرط چې ترکه وی ولا نه کا ودعه وی ولا نه من ودعه الناس هغه چې پرېږدي دلاره خالق اتقاء فحشه ده پرا ده بچ کدلی ده اغی بی حیه خبره ده دنا و ده بدر ده ویلی ده دنا کانا چه دینا داره دی و دینا زور بچ کبی زکا نویر دیو جن از خالق ده بدر ده ویل خونه که چه رو برو سه کروشی کانا شا وابی قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني ابن عليا قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبيتنا رسول برکتو چا دا بیانو اده ابن علیه تا بیانو بیا ده ابن علیه تا بجمع سر اقترا وکړه چه رسول مبرک دینه ده کور دا سویر کرو کانا اده رسول مبرک ده ورکوله حیعت که وصلو کیفیت که وصلو کانا ده قالا پا منا ده اشاره سر ده قالا ایوب بسو بیه اشاره وکړه ایوب بجمع قلا سر و انه دا ایوب که ده یوری ہے ورلی ذره که کم ده کانا اده ابن علیه تا اچھا جی ورواه حماد بن زید عن ایوب دا پوس اول حدیث صدا کنه دا اول حدیث چې رسول مبارک کری چې بئس ابن العشیرت په دې شوی چې استاذن علی النبی صلی الله علیه وسلم رجل دا رجل مبهم ذکر دا کنه دا ذکر زنا خلق وی چې دې رجل نه چې مراد دا د محرمه مراد دا د محرمه خیر نه مراد دا ځکه امام بخاری صاحب د دویام حدیث په اول حدیث په مخ وروړلو کنه اذا پوس حدیث سے دا رجل کے دا مبہم ذکر دا ہے دے رجل نا دا مخرمہ صاحب مراد دا کانا شا دا رسول مرک من اجازہ طلبی لو خوی چه ورنا وطن وہ پا دے وقت بیول چه بئس اخول عشیرت کانا ادو مطالعی کی ول کانا دکا جلس کی ادو پا خیب آدتش سختی غنده وا کانا دا سلس کی غنده سخت لو کانا شا سوچ منا کانا یا دے وجہ رسول مرک دا خبر جه کم دا کانا ادو مطالعی کو کرلا کانا او ذکر دا کوتا دا تا ایشا و کانا شا چه دا بیار سرار چه دی کانا شا وقال حاتم ابن وردان حدثنا ایوب عن ابن ابی ملیکا عن المسور یعنی عن المسور دا اوس حدیث چې دا دا مرسل ذکر کړه دا صحابیان دا ذکر کړه عبد الله ابن ملیکا باندې ختم کړه دا کنه ان النبي صحابی نشته او په دې هغه صحابیه ذکر کړو د ابن ملیکا نه ورسته کړه مسور ابن مخرمه رضی الله تعالی عنہ ایده میں سور تیولی چه قدمت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیتون روغلل پر رسول مرک من کوٹینا یا پلور مې تاول چې مو ور ورا کنه صاحب یا مې ور وستو مخرمات صاحب کنه د رسول مبارک دا چې دا کوټ مې تو ته یې شو باب لا یلع المؤمن من جحر مرتين نشی چې چل مؤمن دی یو غور نه دوا ورا کنه صاحب نشی چې چل مؤمن دی یو غور نه دوا ورا سمانا نشی دوکا کول مؤمن دوا ورا نشی دوکا کول یو ور خو دوکا ور سره کې خود ویا مر مؤمن صداوی اپ ډیر کرنه مرنه نه باندې نه پیری بیا ادبار نه در باندې کو کنه چې اور دو کاور سره وکه کنه شا و دې ده شان ورود داسته کنه دې حدیث کنه چې دا ابن عزه دا یو شاعر و ډیر او چات شاعر و کنه او دغه چې کیم ده کنه کافر و چې کیم ده او د اسلام متعلق د حج متعلق او د مسلمانانو د حج متعلق او د شعرین ویل کنه شم بیا په غزوه بدر شو ونی ول شو بیا چې ونی ول شو بیا ډیر خلک سره پرشت وکړي چې یاره خو شاعر دا ډیر اوچات شاعر دا دوست د خدای دا چې خلوص کړه دی واشای و کنه یا رسول الله د خلک سره پرشت من له خلوص یې کړو کنه خدا وعده ده نو وخت یو چې بیا د اسلام او د مسلمانانو د حج متعلق اشعار نه وی کنه شاه دا چې بالکل مدا وعده ده خو چې کله خلوص کړلو دا وعده مو تکړه هغه چې اشعار ویل د اسلام خلاف او د مسلمانانو خلاف کنه یا د خدای قدرت د کسو غزوه او خود چې بیا ونیول شو بیا دی ونی ول شو غو خود شه یا په دې غوې چې کیم دا کنه بیا هزار خلک سفرشت کړو چې خلاص یې کړه رسول برکت او لا یلدع المؤمن من جحر مرتين مؤمن دی یو غور نه دوا ولا شي چل یو ور یو کار سره کړی دا وعده کړی او چې بیا د اسلام د مسلمان خلاف شری نه نه خلاص مکړو او وعده مو تکړه زما مر بیا زون نه دوکا کاون کنه نه خلاص کاون کنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وقال معاوية معاوية ابن ابي سفيان صاحب لدي چه لا حلم الا عن تجربة تجربتنا نشتا عقل مندی مگر ده تجربه نه چه تجربه بار بار وکه کنه دی وشی خپل عقل ده حاصل شي پویا خپل ده حاصل شي حلم نو بیه او دا چې کیم ده کنه یوانو سره غلی ده چې لا حلما او یوانو صدا سره چې لا حکیم الا عن تجربتين نستا کوئی سړی منګه د تجربه دی وجنه سړی کوئی کوئی کیږي کنه سا سړی چې تجربه کو کنه تجربه دی وجنه خپل سړی ته پویا او عقل چې کیم ده کنه دا ته حاصلې شي جائزه او جائزه چې کیندا کنه په دغه شداسي مسله نه چې سره سړی چې کیندا کنه تکلف ته او کو چې کیندا کنه جائزه او درې ورځې پرې دی ولما والمستی به وی کنه شا اما حضرات چې په کېر شې کنه نه را تکلف ما وتا که په کېر شې چې سوي هغه وکړو بس و درې ورځې نه ورځ کې دا بیا صدقه ده صدقه مطلب دا چې کیا او کنه کیا نقلی صدقه ده کنه دا کا کیا او کنه کیا کنه را بسور کوي کنه ور کوي کنه دی ول ماته کنه بدرې ور دنه پات را بیا نه را نشته چې کیم نه کنه سه حق در باندې وابي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمرو سوري دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل شوف محمد رسول الله فقال ويوه الم اخبر رسول برکت ہے چمو تدا اطلاع نظر کری شوی جانکا تا قوم اللیل و تصوم النهار و عبداللہ ابن عمر متدا اطلاع کری شوی دو چه تطول اشپا دره و ابرد رزانت و بیره کنا قول تو مرتو جی بلا کما نداس خودو اے ابرد رزانت و طول اشپا پہ عبادات تیرا ہوں قال رسول برکت ہے فلا تفعل قوم درا پہ عبادات بندی اشپا خوانم خیبیا کا و سوم یوانی ما رضا نسا و افتر یوانی ما ورز کجا کوایا کنا شا رضا خلاق لو سوا فین علی جسدک علیک حق نیتو دی وجودا پتو بند حق سا وین علی عینک علیک حق نیتو سترگا پتو بند دی خیب حق سا وین علی زورک علیک حق لو پتو حقیق سر دی ملاکتی و دی والما پتو بند حق سا دی چه طول اکما عبادات کے ورز دی رضای والما سر وکلا زاگه دو که و ملاکتی نوکلا سر وین علی زوجک علیک حق نبی بیا پتو بند حق سا چې درې ورځې په میاشت رضا نه سي یو ورځ د پلاس ودی وي کټوله میاشت کې رضا نه ودی وي بیا بل میاشت له کټوله کې نه ودی وي دا لکه سو مده شو قال الى عبد الله بن عمر ویلی دي چې فشدت بیا چې کیم دا کنه اظهار د قوت وکړلو مو مو ته وایي چې څه خو چې کیم دا تکړه یا ډېر رسېنی وایي شم فشدد علیا بیا سختی وکړه لشو په مو بندا رسول مبارک دې زید سکر تزیوت کړې مو څنګه سختی وکړه قول ته مو ته ویلا چې انی اوتیقو غیر ذلک زخه مخاوینا غیر دې غدرې رې نه په میاس څخه کنه باندې نه را مخاوینا قال بیا رسول مبارک دا سختی باندې وکړه چې ته وې چې فصوم من کل جمعتين ثلاثتين یا میاس ته بځې باندې پارا جمعه سي درې ورځې رې نه ساتي پاتله ولګي قال بیا د ویلې دي چې فسدت ما اظهار د قوت بیا ما وکړلو کنه فسد د بیا په موبند سختی وکړه شو د رسول مبارک د طرف نه سرانګه مو سختی وکړه اظهار د قوت وکړو قول ته موه ته چې فهمي وتی کو غیر ذالک زغه مخاوینه غیر د دې درې رزنه پر جما سه قال رسول مبارک دنه بیا دا سختی باندې وکړه چیرته ویل چې فصوم صوم نبی الله داود رضا ان سا رضا نبی د خدای پاک چې داود علیہ السلام دا قلت موتویل چه وما صوم نبی اللہ داودا صدر رضا دی اگر نبی دی خدای پاک چه داود علیہ السلام نقال حضرت چه رسق الدهر یور رضا بلا رسق جا قال ابو عبداللہ ابو عبداللہ سویل چه یقالو ویل شی اچھا جی قال ابو عبداللہ داستی باب خونشتا کنا اچھا جی دا زور تکا رولو کنا زور تکا حکم دا عدل کرین کا دے عدل والکنا شا دا طول تکی دا نداستی چی دا جمع استعمال دی قومن خوی معنی پلے خاص سر جمع دو کنا دا جمع سر چی کم دا کنا دا غلو دا مفرد سرار دی یقال ویل چی ماءن غورن و بیرن غورن دا یعنی دا غور تکا دا استا چی دا مفرد استعمال دی جمع استعمال دی ماءن غورن و بیرن غورن دا مفرد سر استعمال شو وما آن غورن دا تسنیه سره استعمال شو و میاهن غورن دا جمع سره استعمال شو یه بدی جوره ويقال الغور دا غور تکا دا بیسم فعل پا منا سران دیمی الغور الغائر غیر منا سواب شای کنا چا لوڑوی لا تناله دلاؤ چه نوی رسی دی اغتا بکا چه بکا نوی رسی دی بکا زون نشی ورسوی شا وره وی کنا شا و الازور الامیل تاویل سی ازور منا ازیوت میلان کرین کا کنا الامیل باب اکرام الزیف و خدمته ایاه و نفسه اذا پر کول والماتا و خدمت کل ده دا ایاه ده والمال را بنفسه په زون خپل باندې کنه چې په خپل په زون باندې ده والما خدمت کې کنه یو دای مثلا چې بار بچتاو یا کنه چې دا خیر اوري دا خیر اوري دا خیر اوري کنه ده خدمت کو بده پر دایات یا روڑل او بده ده چه دا کساب چه دا المکرمین صفت ده ده زیب ده پرا دا زیب مفرد استعمال ده جمع استعمال ده دا غده چه جمع ده ذکا مکرمین صفت جمع رو غلا ده کانا شا نو بیده زیب ابراهیم اول منو ده ابراهیم المکرمین یا ده غی ذات کلا شوانا ده ابراهیم علیه السلام نا پخبلا ده وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح القعبي حتی یحرجه په صاحب حتی که جو کې کو دلاره په حرج شه په تکلیف شه کنه نره تعالی ولی دې دا دې خو خدای دې په تکلیف کې دي کنه صاحب ویری کنه او زنه ورته شه دا سره دې چې دا مر ماوي ته راوچې کېر چستان په ګناه وخت کې ګناه سمره غیبتی نه در شری کو چې دا پلور نه کف نره پتلل نه پیږي یو ور یې تعالی ولی دې کنه دې ته ممجور او مزبان کنه بیا اون مستی و نرو کوي میشته کنه دا به خلک باندې کله کله میر ور تیغ دي جامې ته اون مستی و نرو کوي فما ترى بیا څنګه خیال لای ته چې میر دې خلک سره سکی فقال لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم برک میشته او فرمیل ان نزلتم بقوم کثیره تو سه وړوي په داسې خلک باندې جه بیا آغا فامرو لکم بما ینبغی لزیف بیا امرو کدی توست پورا پیغی سی سرا چه کم سای مناسب بیده والمال پراو کیر وله تا وی یا بال بچ تا وی چې دې ته مړې چای وکاره وی ته روړې شابه کنه چې کیم صاحب علماء پر مناسب بي په باندې امر وکړ ته په حق شه فقبلوا بیا غوینه قبل وی کنه فإن لم يفعلوا كثير دې دا امر نکو فخذوا منهم یو خلې حق الزيف حق له علماء الذي ينبغي لهم هغه چې مناسب یې تو سه دې پرا دا یا په حالت استقرار باندې ورحم الله چې اقرار وي مثلا نه را فاروق ته پر اثر نمی می چې دی ول مسیح باندې کو دی را بیا اقرار په حالات شو برځای ملو خصای چې کنه څه خصای یا دا به کوم ایرا باندې ورحمرو چې پیغه واښه مثلا وعده دې نه نو خصای وا چې دا دې جزیه جوز وو چې امیر مسلمان لکه کې منذر شي ول مسیح باندې ور کوي بیا ولې ورو خصای چې دا مثلا ما ایرا کړی وو دې جزیه جوز وی کنه اته بیا نو خصای ونه کنه ده پورا ده والبار مړی په جوړا ولا شي یا آسی په بلا طریقه سره ور ما ده پر تکلف وکي کنه دغه اصل او ثبوت یاشتا وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عوان قال حدثنا ابو العميس عن عون ابن ابي جحيف عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال ابو جحيف صاحب ولدي چې اخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان و ابي دردا مواخات قائم رسول برک فرمان سلمان فارسی و ده ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہما شد دا مواخات یې دی پر من څه کوم فزار سلمان او ابو دردا بیا زیارت وکړو ملاقات وکړو سلمان صاحب دا ابو دردا صاحب ابو دردا صاحب ملاقات ته وراو فرا ام دردا بیا ولی درا د سلمان صاحب ام دردا رضی الله تعالی عنها دا ابو دردا و دو کنه متبذلتنا متبذلتنا ده عام جمعه و غستین که کنه شا عام جمعه سی پا کیر شه مثلا چه ده چار الیاره ده پرا چه کم ده کنه و غندی پیش و داول تکور نوی کنه ایسه متبزلتن دامانا چه متبزلتن بزینت اولی ده لکنه شا و بیره کنه دا چه اولی ده لکنه چه داول ینو جوړ کړه به زینا ته ولیدله فقال لها بیا د سلمان ویل دی او مې درداته چې ما شانو کې اذا حاجات نس دا بدنیو سے میش پلے ری کنا فجاء ابو دردا بیا روغلو پدې صاحب ابو دردا صاحب فصنع له طعاما بیا جوړ کړ سلمان ته مړی نه مړی رته جوړ کړل کنا دا بابو صنع الطعام للضيف کنا نو بیا فقال بیا ابو دردا ته چې کل فرح خاين نساء منظر ته دوریا کنا قال سلمان ته چې معنا به اكل زنه یو قرین ته حتا تاكل حد کې چې تخرو کر سره شریک فاکلا بیا سلمان یا خوروک ور سره شریک کړو رضای موت کړه نفلی رضا و موت کړه دا نه دا دا تکلف د علماء د پر او کړو رضا متول کې رضا دی نیولی او متوي خدا تکلف خدا کنه دا تکلف یې د علماء پر او کړو کنه فلما كان الليل سواتي چه شولا شفا ذهب ابو دردا لگیا شو ابو دردا صاحب يقوم چه چگدو فقال سلمان ته چنم سرا خيب کا فنام بیا ویدش ثم ذهب بیا چری شو یقوم چې چې ګری فقال بیا سلمان ته چې نم فلما كان من اخر الليل سوا دې چې شو اخر دې په قال سلمان سلمان ته چې قوم قوم الان چک شا اس اس چې ګرا فصلى يا الى ابو جحيفه ته ویلي چې دې دوی سره نافل وکړ مين جو وکړ فقال له سلمان سلمان ته چې سره ټول شپه بدتینا ماکا چې تا واس پنه چې ګدې ان لربک عليك حقا لربتك تو بتو باندې حق ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ذكر ولا بتومن حق ده فاعطي كل ذي حق حقه ورکوان تسند حق ده حق خپل کنا فات النبي صلى الله عليه وسلم بیا ور اولو چې کیم ده ابو دردا صاحب رسول مبارک ده فذكر ذلك له بیا ذکر یکلا ده کیسا اذا ابو دردا صاحب له رسول مبارک ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبارک ده فرمیل صدق سلمان بالکل ٹھیک نه ته ویلي سلمان وابي قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزيف راسنا دا عبد الرحمن دا ابو بکر صدیق سے زیای دا سوچ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تزیف راسنا والمنع کرلو جماعت یو جماعت پہ خلق قال ابي عبد الرحمن بن شيخ بلو ان قراكم قبيله کی سری دی مینا دا ول مسجد دے تو سے فانه ان جاء ادا کیر چستان کا چر روغ لو ولم تطعمو او تو سے خروق نو کلا لنا القين منه مير وخام خام لاو شي دے دے طرفنا دے غصے و دے سپک علا کے سر کنا بیا میں سپکوی دا بہنے چ تو خروق نوی کرا کنا نو پیے فابو دای چروغ لو شاغ یو کړلو کنا ابو بکر صدیق سے ما صنعتم ول معنی سره کړی دی کنا سره مې نو وکړل کنا فاخبروه بیا ول معنی خبر ورکړه دا په ټوله کې حساب نه کنا چې مې مړی نه نو خور دی فقال ابو بکر صدیق سے زاور یا عبد الرحمن فسكت زقلم غلط جاري دو ثم قال جناب سے بیا وتی عبد الرحمن فسكت بیا غلط فقال دریا مریتویتی یا انصر الاولى للشيطان دا ولنا حالت چې د کیمر باندې تیر شو دا شیطانی حالت و دا شیطان دې پراو چې دا سپکا لک مې وویل قسمینه مې وکړل باندې نه خوري ول باندې قسم وکړلو سره به عزت مې کړل کنه دا دا حالت څه کنه دا جزا فضا و دا شور غریر و دا کو سیکرل دا شیطان طرف باندې کنه وابي قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان عن ابي عثمان قال ابو عثمان ویل چې قال عبد الرحمن ابن ابي بکر ویل دی عبد الرحمن چې جاء ابو بکر بزيف له ورتا کو ابو بکر صدیق صاحب علماء علماء پر سره او ازياف له یا په علماء یو علماء یا ډېر علماء وی راوي شک تا کنه فامسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يدوه غاکرو پر ذکر رسول مبارک رسول مبارک تدای خو راغلو